امين اسم الفعل الذي هو يستجب وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى فقال افعل بني على الفتح كعير التقاء الساكنين وجاء مد الفه وقصرها امين غیر المغضوب علیهم ولا الضالین امين مولانا دا امین یو داسې لفظ دی که چا په قران کریم کې ولي ک امین نو د بدعات وکړو بدعات زکه وکړو چې چون کې په قران کریم کې دالی کله شوی نه دی البته کله چې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین ویل شي نو امین ویل پکار دی ځکه حدیث پکې وارد دی بیا بدعات نه دی امین حواله سره دی فرمایي چې دا اسم فعل نه نو ځکه دا خبره د مقام کې چې یو فعل یو اسم فعل فعل دی ته وایي چې یو کلمې ته وایي چې هغه دلالت کوي په یو معنا خو چې هغه معنا مقترنه تر یو د ازمنای ثلاثه چې هغه معنا مقترنه تر یو د ازمنای ثلاثه یعنی هغه زمانه مدلول تضمنی دا هغه فعلی دا هغه معنا یا هغه زمانه مدلول تضمنی ا زمانه مدلول تضمنی د معنا د فعل نو فعل دي ته چې دلالت کوي دا کلمه چې دلالت کوي په یو معنا چې هغه معنا مقترنه تر یو د ادم علیه السلام سره دي ته ویل کېږي فعل ایوی اسم فعل اسم فعل دي ته وایي چې د وضع هغه شی وی د لفظ د فعل د پاره اسم فعل د د وضع شی وی د لفظ د فعل د پاره دا فعل معنا بیا مقترنه تر یو د ادم علیه السلام مثلا زمن سره استجب زمن سره اوس فعل نه ځکه درې استجیب یو معنا دا غ معنا مخترنه ده تل یو د ازمنه اصطلاح سره نو دا زمون سره فعل نه خو امین زمون سره فعل نه ده ځکه د امین معنا دا استجیب د امین معنا استجیب ده نو د امین معنا مخترنه تر یو د ازمنه اصطلاح سره نه ده د امین چې کومه معنا ده د هغه معنا دغه معنا به مخترنه تر یو د ازمنه اصطلاح سره به نو تر دې ته وایي اسماء افعال نفس نمونه خاورېدل دي خو په پوه شوې که نه یوې اسماء الافعال ته خلک وایي اسماء الافعال ته اسماء الافعال ولي وایي بیا تناسب د پوس کې چې اسماء الافعال خو جمع بین الزدین د اسماء الافعال اسماء تم و افعال هم دي ما تاسو ته عرض وکړ چې اسماء الافعال معنا دا چې د دې وضع شي دی یو معنا د پاره خو هغه د دې معنا مقترن نه دی تر یو د یو د من الثلاثه د دې وضع چې کوم شي د پاره شي د دې معنا ده افعل فعل الاستجابه ما سید د امین څه معنا ده یغیو فرمایل چې افعل فعل الاستجابه یعنی امین مونږ الله تعالی ته افعل فعل الاستجابه چې الله ته قبول والی د عمل وکي استجب فعل العبادت دا معنا ده بني علی الفتح د دې بنا په فتحې شرک عینا لك عینا لالتقاء الساکنین د وجه التقاء الساکنین مولانا بنا علی الفتح و امین اصل کې امین دی نو امین اولی ویل کی وانی نه ځکه ویل کی کدی نون کې سکون منګو کو هغه یې کوم سکون دی نو التقار ساکرین علی غیر حده راځي لکه دا عین برم نو امینه چې موږ د نون باندې زبردست وایو لکه څنګه چې موږ په عین کې وایو ځکه دا التقار ساکرین علی غیر حده راځي نو ځکه موږ څه وایو ټیک شو کنه نو بنا شوی د علی الفتح په فتح باندې کعینه لکه عینه لالتقاء الساکرین د وجه الالتقاء الساکرین نه کته وای چې بنا علی الفتح خو بل حرکتم کې دی شو موږ نه بل نشو کېدل کنه ته کسره ورکو آی نه وی ونال ته کې یاد او کسره ده او که زما وا وای نو هغه مستقیله ده نو موږ مجبورا دې ته څور کو فتحان آینه وایو چې التقار ساکنانو ختم شي وجاء مد الفه وقصرها امين کې دا نه دی امين امين دسی او امين امين مد او قصر دواړه راغلي دي کې مد او قصر دواړه راغلي ويرحم الله عبدا قال امين الله د رحم کې باغه بنده باندې قال امين چې سوې امين یو ځل دا چې چل شو قیس د قیس لار را لګي شو قیس بو ته بیت الله شریف ته اول ته کې ګرځیدا وی بچی ډېر تنګې د مینې د لیلانا راځه ستار د کعبه ونیسته یو دعا خو کا سوال د الله نه وکا یو غوښتنه د الله نه وکا چې الله سبحانه و تعالی دې غم نخلاص کی نو هغه بابا جی څه وایم هغه دې څه وایم هغه وی د څه وایا وی اثر د کب اللهم ارحنی من منا من حبها یا الله تعالی د دې د محبت ختم کې یا الله د دې د محبت څه کې ختم کې ودا څه قسم وایا نو چې هغه د څه وی نو هغه وی اللهم من علی بلیلا یا الله تعالی احسان کې په ما باندې بلیلا یا الله تعالی معنی محبت لري کای نه بلکې څه شی وکي او د دې سره سره بیا د دغه داسې وي چې ويرحم الله عبدا قال امين او الله تعالی دې رحم وکي په هغه عبد باندې چې هغه امين وي وي پلان پتا دې الله رحم وکي که زما په دعا باندې دې امين وي که زما په دعا باندې دې څه وي امين نو دلته لفظ د چار غلې د امين هغه هغه کنه چې قبل ذل جدار او ذل و الله د رحم کې په عبد باندې چې هغه امین هم وي وقال اخر یو بل شاعر ویل لی امین وقال اخر او اخر دا سی ویل لی چې امین فزا فزاد الله ما بیننا بعدا دا یو شاعر نه او چا دی ویل مال اسره کا صلی د پاره هغه وی زنه نه در کومه هغه ته وی وی الله تعالی دې زمون په مابین کې وقال اخر امين الله دې قبول کړي فزاد الله ما بیننا بودا الله دې زمون په مابین کې دا بودا نورم سیوا کی دا امین ته کې مخکې ذکر کا لکه سو کیو امین الحمدلله رب العالمین دا ځکه چې استجابت سو اول نه غواړي اول واهله کې نو هغه امینم بیا مقدم کوي اخر کې نه وي بلکې بس کې وي په دی اول کې نو دلته کې امین ویلې شوی دی خا وليس من القران وفاقه دا یو بل مسله ده بهر حال قصر هم راغل مدم راغل او قصر راغل دواړه راغل دواړه صحیح دي وليس من القران وفاق دا د قران کریم نه دا د قران کریم حصہ نه ده لیکن سنت ته ختم د صورت به په دې ذکر رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمای علمني جبريل امين عند فراغ من قرات الفاتحه د فاتحه نه چې فارغ شوم ابو داود ذکر کړلی نو د دې نه فارغ شوم هغه راته وې ما ته تعلیم راکړه چې وسو وای امين وقال وې فرمایل انه کل ختم دا پشان ته د علل کتاب دا پشان ته د مہر دی په کتاب دا د سیده لکه په کتاب باندې چې مہر لګای نو دا څنګه سړی دعا وای او اخر کې امين وای دا داسې شو لکه مہر چې ولګاو وفي معنا او په معنا د حدیث ثابت کې قول د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د امام تبرانی ذکر کړل چې امين خاتم رب العالمین او دا غي نرستو بیا دا وی چې را په دې سره اختتام پکار دی دا سنت طریقه ده او اس په څلورمه مرتبه کې دی ذکر کوي هغه مسله فقهیه نو ځکه دا خبره د مقام کې چې دا مسله چې امین د چا وظیفه ده د ایمان دا اکر مقتدی دا ا مقتدی به پجهر وای او قروب وای نو دا مسله د علما کرام مابین کې اختلافي دي او د اختلاف نه علما کرام فارغ شوی دي نور بحث ته کې ضرورت نشته نو مسله دا څنګه چې امام امام مالک رحم الله هغه فرمای چې د سره به امام دغه نه وای د امین به نه وای او حدیث دا تشکی ذا قال الامام وللضالین فقولوا امين کله چې امام وللضالین وای نو تاسو امین وای نو د دې نه تقسیم معلومی د دې نه معلومی کی تقسیم نو د امام وظیفه دا ده چې دی به وللضالین وای او د مقتدی وظیفه دا ده چې دی به امین وای بس مسله ختمه نو امام مالک رحم الله په جهري او په سري دواړو کې نه وي هغه وي ایمان دا وي نه وي څوک وي نه وي دا امام به د سره وي پس مسله ختمه شوه د دې په خلاف امام ابو حنیفه رحم الله امام شافعی رحم الله نور علماء کرام هغه فرمایي چې نه وای وای امام به وای اسوک به وای مقتدی به وای څوک به وای امام مقتدی دا دواړه به د حدیث شریف نه هغه تقسیم نه معلومیږي چې هغه به دا وای دا بل به دا وای هم د دې علماء یو حدیث شریف ته هم د امام مالک رحم الله په سند باندې را نقل نه هغه حدیث ته امام مالک رحم الله په سند باندې را نقل نه هغه کې دا څه خبره ده اذا امر الامام فامنوا کله چې امام امین وای نو تاسو ایمان دا وای امین وای اجي امین وای نو تاسو مو وای دا د دې په سند باندې را نقل لنه موږ حضرت دا خو تاسو په سند باندې را نقل لنه نو تاسو ولې وای چې بس د مقتدی وظیفه امین ویلنی او د امام وظیفه ولا ضالین ویلنی دا مسله خو ختمه شو پاتې شو لزاد احناف او د شوافی په دې مسله کې د احناف او شوافی په دې مسله کې دا څنګه خلک ځان نه نوی نوی خبرې کوي اذان نه سباسونه کوي دا ځان نه نه کوي دا مثلا امام شافعي رحم الله خپل ته جواب کړل یا داغه دا مسلک ته کوم علما کرام دی هغه دلایل ویلي دی هغه دلایل وی دی بیا هغه دلایل وی ځان نه نه وی ځان نه ویلې نشي نو مطلب دا چې هغه بیا وی نو خبره ده نه چې ما بوري پر مولا امام شافعي رحم الله دی دواړه په دې متفق دي چې دواړه وی وی خو بیا امام ابو حنیفه رحم الله شافعي رحم الله په سیری کې وی پکاردار چې وی او پس جهري کې مو وای ځکه دا په نسبت باندې فاتحه ضروری ده نو چې فاتحه وای خو امین به سره خامخا وای نو په دواړو کې مقتدی ویل شي ائمه ابو حنیفه رحم الله فرمایي چې او ضروری ده خو په سری کې مقتدی نشي ویل ځکه هغه فاتحه نه وای نو چې فاتحه نه وای نو امین ویل ته خو ضرورت نشته د څه دا کنه خو په جهري کې مسله ده چا په جهري کې به دواړه به وي په جهري کې مسله ده منګه مو په جهري کې به دواړه وي او هغه مو په جهري کې به دواړه وي خو بیا فرق زمونږه د شوافه په منځ کې دار زمونږه د شوافه په منځ کې فرق دار چې مونږ وایو چې مقتدی به غلې وي او هغه وایي چې نه جهر به وکړي هایسته کوي چې جهر به کوي امين د سی به وي جهر خدا جهر مفرد نه ان انت الله صوت له صوت الحمير خلقا چې کوم اعتدال کې کوم دغه کنه دا جهري نو دا څه قسم جهر به ورمانی کوي دای د پر عام توګه باندې یو دوه دلیل دي عام توګه باندې ویل کیږي حضرت وائل ابن حجر رضی الله تعالی عنہ هغه رسول کریم صلی الله علیه وسلم نوم دا وي چې دا قال امام ولا الضالین فقول امام ولا الضالین وی نو تاسو وای نه رسول کریم صلی الله علیه وسلم فخبل ولا الضالین وقال آمین چې هغه په جهر وای اته خو پته نه لګی نو دا دوه دلیل ځان د پاره ذکر کړي زمنګ د طرف نه هم دا مسله ده موږ ورته وایو د ټولو ناوله خبره خداره د حدیث حواله سره راځو چې همدغه حدیث ته حضرت علقم بن وائل بن حجر هغه نه روایت ته د خپل پلان نه روایت کړي او باغی کې داری وخفت بیا صوت آی کې خفت راځي د مخ کې رفع وکنه په دې اول کې څه شعر وخفض بها صوته او आवाज په کته نه هي کې چا ذکر دې د خف پوه شو کنه نو پای کې د چا ذکر دې د خف ته کې د نامه کې کې د رفع په دې بل کې رسی شي او دویم د حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ نه حدیث ته په دې باب کې چې هغه وایي چې اذا قال الامام ولا الضالين فقولوا امين فان الامام يقول ځکه امام هم دا وایي فان الامام ځکه امام هم امين وایي نو دې چې دا امام هم امين وایي خو پته ولګېدل چې هغه سری وي کنه هغه جاري وي نه دې خبرې ته خو ضرورت نو دا زمونږ د پرسو دلیل شو پاتې شو د دې دا غینه روا چاول په خپل درفه د خفض د دواړو هغه څه شری د دواړو روایتونو لغینه څه شری را نقلی د چاره حضرت وائل بن حجر رضی الله تعالی عنہ پاتې شو مسله د دې چې فیضا من لما فامنو کله چې هغه وای نو تاسو یې وای هغه به اله پته لګي چې هغه په جهر وای نه وای پته خو دلته کې معنی دار چې کله هغه دغه محل ته ورسید نو تاسو هم وای بیا محل ولد ضالین دا محل نو دې محل ته چې ورسیږي نو فامنو تاسو وای نو دا ضروری نه ده کنه چې امام به امين وای نو موږ ته پته لګي امام چې ولدوالین وای موږ ته پته لګي کنه ولدوالین نرستو یا قرباني نه نه نو ولدوالین نرستو سي امين کنه صدقات شیخ خان دی پوښتنه کنه نو مطلب دا دی چې کله امام وای دا وای نو دته په پته څنګه لګي خاره په پته لګي چې امام په زور وای امين نو کې امام په زور نه وای ولا دوالین وای نو دغه موقع ته جوړل شي نو دغه موقع کې خدای او ولا دوالین نرسته یقینا څه شي دي امين دي دا ما دغه جوابونه ختم شو پاتې شو زمونږ لپاره ترجیح نو زمونږ لپاره یو ترجیح دار چې امين دعا ده که دعا نه ده ځکه الله سبحانه و تعالی حضرت موسی علیه السلام ته قد اجيبت دعوتكما تاسو دواړو دعاګانې څه شوې قبول او حالان کې دعا یو غوښتلی او بل سره امین ویلی او الله تعالی د دواړو دعا قبول شو د دواړو دعا څه شو قبول شو نو پته ولګی دا چې امین دعا را ځکه تسمیال تک ذکر شو نو امین څه شعر دعا یا او اصل په دعا کې سره ودو ربکم تضرعا وخو نو پکار دار چې رو ویلې شي دغه زموږ د لپاره دلیل دار چې په مصنف عبد الرزاق د حضرت ابراهیم نخعینا دا قول دا نقل نه چې اربع سلور د سیدی چې هغه سنت دار چې سړی به غلې وي هغه کې یو ربنا لك الحمد لري یو پکې تسمیه ده یو پکې تعوذ ده یو پکې ربنا لك الحمد او سلورم پکې امین دا سلور وې سنت دي نو په مصنف عبد الرزاق کې آی په خپل په دې باندې تصریح کړل چې نو ابراهیم نخعی په شانته لوی عالم کاغه ته پته نه ویني بیا به دا چې ذکر کوله نو دا زمونږ د پارسی شې شو دلیل دا نن د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ رانه کړلی هغه وایي چې وان من السنه د سنت نه دار چې یو سړی په خط سره روسی شي وای امين تسمیه وای او څه شي وای امين رو وای دا سنت طریقه ده دا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دا خبره را نقل ا کله کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم امین ویلې په زوره نو هغه ټیک ته کله تعلیمن ویلې کنه کله قرات کې رسول کریم یو ټکی لګو چت کا نو دا دا دغه د وجنه دا تعلیمن کله کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم بدا سکړي خو سنت مستمره د رسول کریم صلی الله علیه وسلم جهر نو سنت مستمره جهر سنت مستمره اخفاوا او روي ٹھیک شو جی ها خدا خو چون کې شافعي مسلک عالم دی کنه دی خپل خبره کوي ويقول الامام امام بو جهر وکي په جهريه کې لکه دا روایت ته والد نو حجر نن نو صلی الله علیه وسلم کان اذا قرأ ولا الضالين قال امين ورفع بها صوته موږ د دقه مقابل کې بل خط دی ها وان ابي حنیفه رحم الله انه لا يقوله چې د سره به وي نه خدای امام مالک مسلک خو دا د مشهور مسلک نه دی مشهور ان خو د زرناره چې پټ پي وي لکه څنګه چې روایت کړل عبد الله بن مغفل انس او قال له وی اته ته خبر نه درکو په صورت کې نه نازل شي په تورات او په انجیل کې د اپ قران کې دای پرنګ ما یو ولنه یا رسول الله قالو فاتحه د کتاب دا سم من المثانی والقران لازم دا چې را کړی شوی رماته ابن عباس رضی الله تعالی فرمایي مسلم دا روایت را نقل کړل ادا مخ کې ترمذی را نقل کړو قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره کله فرشتہ را لفقال ابشر زیره والا بدو نور رڼاګانو چې ما اوتی ته هما چې تا ته در کوم ستانه مخکې مې نبی ته ندی ورکړی او فاتحه د کتاب د بل خواتیم د سوره بقره دی نه لري څوک یو حرف د دینه مگر د تور کولې کیږي حذیفه رضی الله تعالی عنہ حذیفه ایمانی رضی الله تعالی عنہ فرمای ان النبي صلی الله علیه وسلم قال الله تعالی یو قوم باندې عذاب لیږي او فیصله کړي حتما مقضیه فیصله فیقرؤ للی یو سبی داغه د ماشومان په کتاب کې الحمدلله رب العالمین نو الله تعالی واوري دا نو لرکې د دین عذاب 40 سنه تن صالح کله به عذاب نه خدای دروغ دی دا حدیث شریف نه دی ها دا سه موضوعي خبرې دا رس دا حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ نه چې کوم روایت دې ذکر کړل دا چې شری موضوعي دا سمار کړل چې دې څه قسم حدیث کله را نقل کوي چې بس پته نه نسی چې کوم ځای نه را نقل کړي او څه پته لګیم نه نو دې دې کې د سیډیر له دغه نه دی لکه دا تفتیش تلاش نه کوي زده کړه دا خبره د مقام کې چې د فضائل په اخر کې ذکر کړه نو بعض خلک دي جار الله ذمہ شری جار الله ذمہ شری هغه په اخر کې ذکر کوي آی په کوم ځای کې ذکر کوي په اخر کې دا په اخر کې ذکر ذکر کوي چې دا اوصاف ته شي دا صفات دي شي او صفات تابع دي شي اکم چې تابع هغه مؤخري که مقدم مؤخر نه دی وجه نه رسېږي څوک مخکې ذکر کوي ځکه د ترغیب د پاره ذکر کوي او ترغیب پاول کې که په اخر کې پاول کې نو څوک په اول کې ذکر کوي څوک په اخر کې ذکر کوي د په کم ځای کې ذکر کړه په اخر کې نو پاتې شو په باب د فضایلو کې وي موضوع حدیث نو څنګه کسان دی هغه موضوع حدیث هم راوړي ابن عبدان دې کسي شی یو کس تر شوی دی دا باغ د منګړک جوړول سنه وی دا ځکه چې خلک په شعرونو کې په منطقونو و غیره کې مصروف شيري چې قران ته صرف کوم وای دا صحیح کم دي دا صحیح کم دي چې ته په غلطو خلک دې طرف ته راړې